ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى دیت کې الله تعالی ذکر کوي د دنیا تخویف او یاره الله تعالی بیانې او دې آیات کې جواب درې یو سوال هر کله چې دا مشرکان د الله تعالی سره شرک کوي ملائکه او سره شریک کړي دي د الله تعالی دین او توحید د الله تعالی نه مني نو بدی باندې عذاب ورې ناراضي دغه سي عام مؤمنان چې دا دومره ګناهونه کوي الله تعالی په هغې باندې عذاب ولې نه راولي نو دې آیت کې الله تعالی د هغې جواب کوي که په هره ګناه باندې الله تعالی خلق رانیولی نو اوس په دې ځمکه باندې څه پاتې نه ها الله تعالی عذاب راولي په خپل نټه باندې به الله تعالی عذاب ته راولي خو لیکن که په هره ګناه په بېدینۍ باندې خلق الله تعالی نیولی او دا یې تباه کولی نو دا ټول به تباه شوي یوازې انسانان نه بلکې دا نور زندسر به هم تباه شوي ولې د انسانانو د ګناهونو په وجه باندې که الله تعالی خپل رحمتونه بند کی باران بند کی رزق بند کی نو ګیاګانی بنه کی فصل بنه کی بوس بنه واخه بنه غرونه وچره دغه سي خالی به پراتی نو دا نور مخ دا نور مخلوقات او دا به مړ شي خدا د الله تعالی مهرباني ده چې په ګناهونو باندې خلک رانسی خو لیکن په یو ځای نه رانسی ولو یؤاخذ الله الناس کنی ولی الله تعالی خلق را بظلمهم په سبب د ظلم دغه باندې ما ترک علی نه به پرې خو دی الله تعالی پرې مکه باندې من دابتین هیڅ یو زنده سر ولکی یؤخرهم هیڅ یو زنده سر یعنی انسانان به په ګناهونو تبا کړی وي خو لیکن د انسانانو د ګناهونو د وجنه باران بن شوی او دا نور سبا هم تبا شوی ولکه یو اخرهم لیکن ورسو کې دی را اله اجل مسمى تر د نیټه مقرره پوري فیزا جاء اجلهم نو کله چې راشي نیټه مقرره داغي لا استاخرون ساعتا نو ورسو کېږي هغه یو ساعت ولا استقدمون او نمخ کې کېږي نو ورسو کېږي او نمخ کې کېږي ويجعلون لله ما يكرهون په دې کې زجر ذکر کوي الله تعالی په شرک دی باندې و یجعلون او مقرره د مشرکان لله د الله تعالی لپاره ما یکرهونه هغه څه چې دیو د ځان د لپاره بد غني د دې مراد څوک دی الله تعالی سره ملائک شریکان کوي او ملائکه ته لونه وای د الله تعالی نو ځان له بد غني لونه مخکې ویل کنه چې پټیږي بیا خلکو نه چې اوس پر خلک کوي چې بل لوري پیدا شوی ده ادینه پټیږي او سوچ فکر کوي چې د دې سره سو کوم مړای کوم کسو سره وکم او د مکی مشرکانو به یو دا عارم غنه شرم او نن سبا هم ډیر خلک دا سشتره پرې کی لوري زکه بدی شي وای سباله و خلک راځي لري ته پوس وکړي نو زما لور به بل ته بواده کی نو خدا ته چې پیدا یغم د چالور وکنه وس چې ستاره خضر دام د چالور وکنه نو دا چا کې چې عقل نه ده خبرې بیا د بې عقلۍ دا کوي ویجعلونه مقرری دی لله د الله تعالی لپاره ما یکرهونه هغه څه چې د ویره ځان لپاره بد ګڼي یعنی لونه وتصفو السنتهم الکذبه او وای جبې دیو دروغه د دیو دا جبې دروغ وای هغه دروغ سری ان لهم الحسنا چې دیو لپاره خوشحالي ده چې دیو لپاره جنت ده په شرک کې اختری په بيدینۍ کې اختری او تمه د جنت کیا تمه د ثواب کیا شی بی دینه ده مشرک ده او وی زبا جنت ته زما و تصفو او بیانی السنتهم جبیر دیو الکذب دروغ ویا هغه سدی ان لهم الحسنى اختری په شرک کې او ځان جنتیان غنی ان لهم الحسنى الحسنى الثواب الحسنى الجنه د دې تمه کې دی امید ساتي لا جرمه لا جرمه مخکې بار بار معنی ذکر شوی لا جرمه خامخه ان لهم النار دیو چې دا کومه خبره کوي دا دروغ دی او دا خبره یقیني ثابت تر چې دی لپاره اور د جهنم دی و انهم مپرتون او دی به دی اور ته مخ کې وګرځول شي مپرتون پرت فارابی کې وای چې د قافلې نه مخ کې یو کس روان یږي ته پرت وای او د الله تعالی پیغمبر وای حدیث کې راغلی دی انا فرتکم علی الحوض زب استاسو نه مخ کې قیامت پر ورځ باندې را پاسم او په حوض کوثر باندې به ولاړ یم نو فرت مخ کې دغسی اللهم اجعله لنا فرطا د دغه دغه کې راځي د ماشوم جنازه چې کیږي یا ماشومي نو هلته کوم لفظ د فارت ذکر شوی دی نو فارت ویل کیږي اصل کې دغه مخ کې یو شی لګل ته ویل کیږي نو وانه مفرتون دي کې معنی دا شوله چې دیو به مخ کې وګرځول شي اور د جهنم ته مشرکان دي کنه نو دې کې خو څه نشته لري الله تعالی خو چې چې شرک چا کړی نو الله تعالی هغه نه بخښي بس جهنم ته به دې مخکې وغورځولی شي تالله لقد ارسلنا الى امم تالله قسم په الله تعالی باندې لقد ارسلنا یقینا لګلی مونږه الى امم ډیر امتونو ته من قبل که مخکستانه څه یو ته لګلی نو دې په عبارت کې تقدیر دی ارسلنا رسولا الله ډیر پیغمبران لګلی تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته او زجر او تخویف دی منکرینو ته په زین لهم شیطانونو خیسته کړي واغې ته شیطان اعمالهم ناکار اعمال دغه بيدینی دغه په هو ولیهم اليوم په هو نو دغه شیطان ولیهم اليوم ملګری او دوست دی د نن ورځ ولهم عذاب الیم دوی لپاره د عذاب درناک څه مطلب دی ولا په هو ولیهم اليوم هغه شیطان نن هم د دې مرګره دی ځان په مطلب باندې د آیات پوهه کوي حاصل د آیات دا دی دا شیطان لکه سرنګي چې د مخکینو امتونو کې الله تعالی پیغمبران لېږلي او د هغې د ګمراه ګمراه او بېدینې خلک بېدینه خلک چې کوم نو شیطان د هغې دوستو او هغه خلک د شیطان دوستانانو نو لکه څرنګه چې په پخوا زمانه کې وه د د نوح علی السلام په زمانه کې د آدم علی السلام د لوط علی السلام شعیب علی السلام صالح علی السلام په زمانه کې د مخکینو بيدینو خلکو دوست شیطانو او خلک د شیطان دوستانو نو نن هم دغه د چې د شیطان دوستانان ډیر دي په هو ولیهم الیم په هو نو دغه شیطان چې مخکینو دوستو نو ولیهم دوست دی در بيدینه خلکو الیوم نن ورځې هم هغه شیطان دی مخکې خلکو سره مرګرتیا کوله هغه الله تعالی تبا کړله نو نن هم سره خلک تیرې مرګرتیا کوي الیوم اوس د ژوند تی مراد دی دنیا وما انزلنا عليك الكتاب او نه را لګلې موږ تاونه کتاب تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته او تشجیع علی التبلیغ تشجیع علی تبلیغ القرآن د الله تعالی دین په ضرورتیا باندې ورسوه الله تعالی ته داسې بهترین کتاب درکړی دی چې دا هدایت دی رحمت دی نو دې بیان کوه د دې په بیان باندې چرته ځان ستړی نه کی د دې په اوریدو باندې چرته ځان ستړی نه کی بس کینه وته شیطان برته کوشش کوي چر دې نه دی پاسي خو لیکن کینه وته ځان ته ټینګه الله تعالی بر باندې رحمتونه وکي وما انزلنا او نه نازل کړی موږ علیک وته باندې الکتاب قران کریم الا لتبین لهم مگر د دې لپاره چې ته تشریح او وضاحت وکړې هغې ته الذي دا خبرو اختلافو په چې دی اختلاف کړی په هغې کې الکه الله تعالی وایي چې هغه مسلې بیان کې ډېری چې کوم په کې اختلاف دی د کوم خلکو په کوم مسلو کې اختلاف دی هغه ته زیات بیان کا نو مونږ خو د معاشره کې سم څوک کوي په مونږ کې خورچا اختلاف نشته لري په روزه کې خورچا اختلاف نشته لري په سرسایانو کې خورچا اختلاف نشته لري وس راځي مسلې بیان کې د جهاد او د حاکمیت مسله بیان کا د خلکو د ارتداد او د کوپر او د بيدینۍ مسله بیان کا الله وی چې په کومه کې اختلاف دی نو هغه مسلې له زور ورکا نن سبا د حاکمیت مسلې له زیات زور ورکول پکار دي اختلافو پی و هدن هدایت دی د قرآن کریم او اختلاف نو مراد په دې چې تاسو ته معلوم اختلاف د عقیده مراد دی فرعي اختلافات هغه رحمت دی ولذلک خلقهم هغه خو توسع ده هغه توسع او پراخي ده په دې امت باندې او په دې کې الحمدلله زمونږ نظریه او عقیده بالکل پاکه ده که څوک رفل یدین کوي او که نه کوي که څوک امین په زور وای او که په زور باندې نه وای که چا بالکل ونه وای بیا یې مونږ کیږي مطلب به دا نه دی چې نه دی وای وای دی سنت طریقه ده خو که چا ونه وای نو مونږ بیا هم کیږي خلک وای رفولیدین یې وکړل یا یې ونه کړله یا یې لاسونه په نامه یې ښودي دي او یا یې په سینه باندې ښودي دي راځه اول دا خبره وکړه چې دای قبلیږي کنه قبلیږي دا غینه ورستو پیدا و چې اوس به دسی کوي کده وسی کوي اول عقیده وګوره چې قبلیږي دي کنه قبلیږي اول عقیده ګوره هسې نه چې د پاسه خو غون منډه خو مزیدار دی او ځان باندې کریم ریم راخکلی دی خبر برابر دی او دند شی وروست دی ډیر پکې ډیر پکې نن سبا وراسته دي عقیده نشته د حاکمیت او د ولا او د برا عقیده نشته ایمان دا د ولا او د برا نه عبارت دی لا اله برا ده دا بایکاټ دی الا الله چې دا ولا ده چې د ولا او د برا عقیده دی نو کوپر به توغوت دی نو ایمان بالله دی الله تعالی نه قبلې دی وجنه تاسو ته ما ویلیو چې خلک یو سوال کوي چې چا کوپر نه کړی نشي مسلمانې دله دا کوم یو کوپر دی د دې کوپر نه مراد کوپر به توغوت دی چې د غیر الله نه انکار ونه که نو په دله کې ایمان بالله نشي راتله الا لتبین دې لپاره چې مګر دې لپاره چې تشریح وکړي ته دیو ته الذي دا خبرو دغه مسلو اختلافو په چې دی اختلاف کړی دی پاغي کې نو پاغي کې داغه وضاحت وته وکړه وهدن هدایت دی ورحمت او رحمت دی لقوم یؤمنون دا قوم د پر چې هغه ایمان لري د قران کریم د رحمتونو او د برکتونو کتاب دی هدایت دی دا بری داسي داسي لار برته دا خو چې پاره کې وکامیابی وي هدایت دی او قران د سلار خی صحیح عقیده خی عمل خی جنت ته بری ورسی جنت کې د الله تعالی سره بیا ملاقات کی الله تبارک تعالی دې دا کتاب زمونږ د پاره د هدایت او د رحمت ذریعہ وګرځي د دې خیرونه او برکتونه دی الله تعالی په ټول امت مسلمه باندې راووري او بیا چې زمونږ څومره اوریدونکي دي الله تبارک تعالی دې ته غډیر برخمن کړي الله تعالی دې له ټولو نه با عمله عالمان جوړ کی او الله تبارک تعالی دې مونږ بر خپل کتاب باندې پوی کی الله تعالی دې زمونږ په زړونو کې د خپل کتاب سره مینه محبت پیدا کی نن سبا د مسلمانانو مینه د دکان سره د گاڑی سره د زمکه د جیدات سره د اولاد سره د خزی سره د قران سره دومره مینه نشته لکه دغه دکان سره او که څوک وایي چې زما شته دی نو دا چیلنج شو کنه ستا د قران مقابله راغله او د دکان مقابله راغله اوس پرې پته لګي چې ته کومه یو کې والله انزل من السماء ماء دلیل عقلی په مسله توحید باندې اوس بیانې او د دې ځای نه ذکر کیږي څلورم باب درې صورت دا څلورم باب شروع کی او دا به چلیږي تر د اته او یا نمبر آیات پورې به دا چلیږي د اته او یا نمبر آیات پورې به دا باب چلی دا, دا چلیږي اوس او په دې باب کې ذکر کیږي په دې باب کې شپږ دلایل عقلیه بیانېږي شپږ دلایل عقلیه اول چې د باران باران په باره کې دغه سره خوراک سکاک په باره کې چې الله تعالی دا نعمتونه بیانوي هغه دلایل دي پنځه شپېتم کې بیانېږي دغسې شپږ شپېتم کې بیانېږي اووه شپېتم کې بیانېږي اته شپېتم کې بیانېږي ګبین دی شربتونه دي دغسې اولاد دی بیبیانې دي خوراک دی اسکاک دی باران دی بوټي د الله تعالی پیدا کوي دا ټول دلیل دی په توحید د الله تعالی باندې په اویایم آیات کې خلق د نفوس لري او بیا ذکر کیږي رد په شرک باندې مثال ذکر کیږي د پاره د رد د شرک په یو او یایم آیات کې دغه بیانېږي بیا زجر دی په شرک په عبادت باندې په درې او یا نمبر آیات کې بیانېږي او د شرکی مثالونه الله تعالی منع کوي چې شرکی مثالونه د الله تعالی لپاره مو بیانوي څلور او یایم آیات کې بیانېږي بیا دو مثالونه دی لپاره د رد شرک پنځه او یا او شپږ او یک او په و او یا نمبر آیات کې تخفیف او خروی دی قیامت تیار الله تعالی بیانې نو اول دلایل عقلیه په مسله توحید باندې او ډیر عجیبه دلایل دي په دې کې سوچ او فکر پکار دی والله الله تعالی انزل من السماء مان راوری د بر طرف نمان او بد باران په احیا به الارض تا د کې الله تعالی په غیبه نظم کا بعد موتیا ورستو روچو ورستو روچوالینا اشاره ده پکې دیته چې مؤمن مسلمانه الله تعالی د اسمان د طرف نه قران کریم وحی را لګلی ده نو په دې باندې هغه مړه زلونه په دې باندې ژوند کیږي مړه زلونه په دې باندې ژوند کیږي ان په ذالک لایتن یقینا په دې کې لوی دلیل دی قوم یسمعون دا قوم نه پاره چې هغه اوري چې څوک یې اوري دا خبره نو په دې کې د غیر لپاره دلیل شته یسمعون ویل مفسرین په نقطه ویل ده باران دې کنه نو باران حالات ډیر خلک داسې دي چې هغه یینې خو نو مثلا لاندې خلک دي دنه نه ناس دي نو هغه به سویني نو الله تعالی وایي چې خبره دی دی واورېدله چې الله تعالی باران راورولی دی نو د اورېدو سره تعلق دی بس وس الله تعالی وریځې څنګه پیدا کړلې په اسمان طرف ته بیا پای کې وب څنګه پیدا کړلې او بیا الله تعالی را وری څنګه کدا د سر را وریدل لکه سړی چې بالټه راوړی دغه او د چا په سر باندې لګیدل نو بیا وسنګ خبره یو ځای ته راتللی بل ځای ته نه راتللی نری نری ساز کې واړه واړه ساز کې راځي هر ځای چې په قلار باندې پیو بشي نو دا چې څوک اوري دا خبرې د غیر پاره کې دلیل توحید الله تعالی شته بل دلیل عقلی او ذکر د نعمت د فیو شوده الله تعالی دله د شوده څنګه پیدا کړی دی په دې کې سوچ او فکر وکړه سور چې خونس کې او سپین چې چې غواړي دا سه ماسته غواړي شوملې غواړي کوچه اول دې کې سوچ وکړه چې دا پي څنګه د الله تعالی پیدا کړی دی دا شو ده و ان لکم فی الانعام یقینا شتر است د پاره سارو کې عبرتن یقینا شتر یقینا ستاسو لپاره سارو کې خامخاشته د عبرتن عبرت وسنګ عبرت دی بکی نسقی کوم مما فی بتونی سکو مونږ وتا سبحانه د هغه سنه چې د دې په خېټو کې من بین فرسن پمینز د فرسین پمینز د غشانو کې ګندګي و دمین او په مینځ د وینه کې لبنن سکوم په تاسو باندې سه نسقی کوم لبنن سکوم په تاسو باندې فی شوده خالصا صفا سائغا اسان تیریدون کلی شاربین د سکون کو لپاره اسان تیریږي خالص صفا دی مزیدار دی او هغه ته شوده وای الله تعالی دردا څنګه پیدا کړی دی مفسرینو دې ځکه دوه خبرې کړې دي دو مطلبونه بیان کړی دي ځان په پوهه کوي او دا دا راته ځکه وایم دا دلیل دی په قدرت د الله تعالی باندې الله پیژنې الله تعالی دا ذات دی الله تعالی تعالی دا شوده د غوا میخې ګړې بیزې د خېټې نه راوباسي په څه طریقه باندې من بین فرسن په مینځ د غوشانو کې و دمین او په مینځ د وینه کې دا الله تعالی راوباسي یو قول علما کرام په دې کې راځي مفسرینو وای کله چې واګړه ویزا دا خوراک وکي نو بعضی دا غینه لری تلاړ شي لره دا غینه غشان ته جوړ شي فرس دا غینه جوړ شي غشان او بعضی حصہ چره دا غینه وینه جوړ شي وینه او د وینې نه بیا پی جوړ شي د وینې نه بیا څه جوړ شي پی جوړ شي د شوده چې جوړیږي دا د وینې نه جوړیږي نو خوراک وکي غوا ګړه بیزا هغې خوړلې دي بوس یې خوړلې دي یا یې واښه خوړلي واښه خوش نه دي که بیا یې وخوړل دنده د یوې حصې نه جوړ شول غوشان ته جوړ شول ګندګي ته جوړه شوله د بلې حصې نه جوړ شوله وینه او د وینې نه بیا جوړ شوله پی ته جوړ شول شوده ته جوړ شول یو قول له مبصرینو پرې کې دی دویم قول له مبصرینو دی ګورئ دا شوده راوځي د مینځ د غوشانو او د وینې نه دویم مطلب مفسرین دا بیان کړی دی چې کله خوراک لری ته ورسیږي نو په لری کې دننه پوښ شي په لری کې دننه پوښ شي هغه کله ساروی حلال کین نو دا کوم چې وګدن د ګندګي یا داسې لکه پخ شوی چی لکه په کټوي کې چټ کولی داسې پوښ شي دغه نو لاندې چې دی په لاندې حصہ کې فرض دی په لاندې حصہ کې چې دی غشان دی دا ګندګي ده پکې په مینځ کې پی دی او د پاسه پی وینه ده د پاسه پی وینه ده نو د کبد په ذریعه باندې وینه را لاړ شي رګونو ته او پي چې دی غولانځې ته لاړ شي د رګونو په واسطه باندې او غشان دننه پاتې شي نو دا دغه چې پیدا کوي الله تعالی ده شوده چې الله تعالی پیدا کوي د رغوا ګړو ویزو په خېټو کې دننه نو دا من بین فرسین و دمین دا د غشان او د وینې په منځ کې دي لاندې برخه د لري کې الله تعالی پیدا کی غشان په پاسه کې پیدا کی وینه او په منځ کې پیدا کی غشان نو بیا د رګونو په واسطه باندې وینه لاړه شي رګونو ته لاړه شي د بدن ته ول طاقت ورکی او هغه چلیږي او د بعضې رګونو په واسطه باندې پی لاړ شي دغه ته غولانځې ته ورسیږي او بیا دې ته څنګه لوشي ګوره دسی یو شی په کوم نه لګل چې ته ښکته و بهږي جال پکې شته دی او بند دی چې کله ورته لاس نه وروړي نه تر نه را بهږي بند دی او کله چې به زور کې نو بیا تر و بهږي دې ته سوچ کاوه کنه او چې یو ځل ته یو ځل ته راويستله نو بیا واپس په کم نشي وردا کوله چې کوشش وکي بیا پتم نشي دې کې سوچ وکړه الله تعالی به پیژني الله تعالی داسې ذات دی بیا وګوره دې شهدو ته وګوره د وینې او د غوشانو د منځ نه راوتي دي خو لیکن د غوشانو خوند پکې نشته دی د وینې رنګ پکې نشته دی هیڅ شی پکې نشته دی الله تعالی وایي زه دغه ذات یم زه دې وپېژندلم که نه الله تعالی وایي زه دغه ذات یم خو نن سبا د د غواګانې نن سبا بدل دي که نه ډبو غواګانې دغه زیات دي نو دیو جن خلک دا ډیر نه پیژني و ان لکم فی الانعام یقینا تاسو د پاره بسارو کې عبرتن خامخ عبرت د نسخې کوم سکوم په تاسو باندې مما فی بطونی دا سنه چې دغه په خېټو کې من بین فرسین پمیان د غشانو کې و دمن او د وینې کې لبنن هغه صفا د شوده دی خالصا صفا سائغا اسان تیریدون کې لی شاربین د فار رسکون کو او پیدا پکې هم ډیر زیاته انتهای زیاته پیدا پکې ومن ثمرات النخيل والاعناب خلیکنا امیر سه محترم یو واقعیا په یو مجلس کې ویلی و او داسې خبره کړې و چې یو سړی مریضو او ډیر عمر مریض واغه نه خکېده ډیر زیات په ملکونو باندې ګرځولې شوی بیا یو حکیم ته ویلو چې دې مرض علاج زه کولی شم وې څنګه وې دا به داسې ځای ته بوځئ داسې بانډې ته به دا بوځئ چې هغه غوا چرته د عام صرف د د غره واخه غي خړلې او بل شي نه خړلې د سې زیاته دا بوزي دا سړی او دا یو ته ویل چې دومره وخت به په دې باندې پیوس کوي دا به شودوس کې دومره وخت روغ را مټ شو نن سبا په پيو کې بالکل علاج ترې او مړخ په دې کې هم زیات دی خو لیکن نن سبا عام دوايانې ورته ورکړی کېږي د هغې سره دا کم فصل ورته ورکړی کېږي دا بوس وغیره په دې کې د سرې ورته استعمال شوي دي وښو ته یو شی بل شی استعمال شوی نو په دې کې لږ زیات فرق شته دی خالص چې بیا کومه د د غرونو غواګانې دي چې هغه په غرونو کې سریږي او هغه واخه خوري د هغې شوده بیا ډېر زیات پیدامن دي سایغن لشاربین اسانه باندې تېرېدونکي لپاره د سکونکو ومن ثمرات النخیل والأعناب ورزقا حسنا او خوراک خیسته خوراک خیسته ټول خوراکونه و غیره چې د دې دوانو نه جوړیږي نشه پکې نه وي نو هغه صحیح دي د انګور نه ډیر خوراکونه جوړیږي سرکې ته جوړیږي نو دغه سي د د نخیل ک کجوري دینو دا غیر مربی جوړیږي په ډیر دوایانو کې هغه استعمالیږي او په حدیث کې راغلي دی په روایتو کې چې خپل ماشومان ته دوه خوراکونه په خوراوي دا ډیره زیاته بهتره ده یو کجوري لور کوي او یو لګبین ور کوي د ګبین مسله هم دغه در روانه ده نو دې کې ډیر زیات خیر دی خو ګبین والا په کار یا ګبین له ګرزان خرڅی نو خوي ګبین له ګران دی اوس او کجوري چې هم بیکاره کجوري دی نو چې خه کجوري ماشومان ته غور کوي صحتمن بشي ده دې کې ډیر زیاته پیدا ده ورزقا حسنه ان فی ذلک یقینا پرې کې او روزه چې ماتوي نو په کجوره باندې ماتوي په حدیث کې راغلی دی د بوډایګانو مسله صحیح نه ده بوډایګانې وای په کجوره باندې په کجوره باندې نه په مال غوانه ماته وه در بوډایګانو مسله ده په حدیث کې راځي په علم په علم تجدید تمر په علی الماء نبی رسول صحابي ته ویلو ک کجوره نه نو بیا په وبو باندې روزه ماته کوي په روزو باندې په وبو باندې بیا په کار ده روزه ماته په دغه باندې نه په مال کې پکې نشته رې صحیح ده او وبو خامخایزه کې شربتونه به جوړ کړی ما خامي ان فی ذلک یقینا پر دې کې آیات لقوم یعقلون دلیل د قدرت د الله تعالی دی دلیل د توحید د الله تعالی دی دا قوم د پاره چې د عقل نه کار اخلي او اوحى ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا اوس دا بل دلیل عقلی ذکر کی په مسله توحید باندې او په بیان د نعمت د غوین سره د غوین مچی ده الله تعالی دې ته سوچ فکر وکړه کنه الله تعالی د مچۍ ته دا خودنه کړې ده فطرتن چې دای پیدا کړې ده نو د دې په دې فطرت کې په دې طبیعت کې الله تعالی دا خبره ګرځولې ده چې ځان له کورونو جوړوه په غرونو کې نو کله په غرونو کې ګبین کېږي مخکې وخت کې یو مرګري ماته وی یو ځای کې ګبین دی راځه په هغې پسې ځو په غر کې نو په غره غره کې داسې ګبیني کړه او دغسې ومین الشجرې کله کله داسې د ګبین مچۍ چې هغه په دې دغه پسې نښتې وي پرې ونو پسې نښتې وي او لوی چې دی یو بوجۍ په تن نښتې وي و مما یارشون نو کله کله داسې وشي د ګبین مچۍ لاړ شي د چا آبادي په هغې پورې ونښلي نو دند آبادۍ ته لاړ شي الله تعالی وایي دا اوس څنګه چل دی لکه ته اوس الله تعالی نه منې دې ته اوس چا ویل چې ته لاړ شه تا په کور کې دې په خپل دیوال کې یو کټوي خلولې د پای کې وړو کې سورې پرې خېره راځي وغه ته دنه ورننه وځي دې ته اوس چا ویل چې دلته کې راشه تا ول سره وړای کړی دا دعوت دی ول کړی دا څه چل ول کړی وغه راځي نو دا خو الله تعالی ومنه کړه دا کار الله تعالی کوي او بیا چې دغه خوري کم غبینی نورست الله تعالی مختلفن الوان مختلف مختلف رنگونه داغي نو سور غبین دی سپین غبین دی قسمه قسم غبینی دغه وای دا رب بیری دی او دا رب پلانی دی او دا رب پلانی دی ګبین والو احتیاط وکړي د غم پکې زیات کړي دي چینیم پکې زیات کړي دي وی یو کس ګبین نه لګل نو هغه چې کله اخر ته ورسېده یخته نو هغه ټول چینی پای کې هغه جواب باندې وچره کې خو ده نو د چینو دغه پکې و نو بیا خو کم نس کم لګ ور پسې خو بلاوي کنه چې دا ولي کوي پکې شرم خلک پټیږي کنه دا سیمه کوي دا الله تعالی نه ویریږي د الله تعالی نه چې چا یاره نه هغه داسې کارونه بیا کوي څوک به ګبین استعمالی د علاج د پاره تا به کې چینی اچولې نو چینی خو دغه کرشتره په کور کې چینی په 1500 روپۍ باندې دړی ده او ګبین په 2000 روپۍ باندې کیلو ده په 1500 په 2000 روپۍ باندې کیلو ده نو ته څنګه مسلمان چې تا په کې دغه شی د به کې دغه کړی ده ګوړه دې په کې دغه کړی ده واوحى ربك الى النحل او په زړه کې اچولې ده رب ستا د ګبین د مچۍ پتری خودنه او تکړه ده دا ته الله تعالی پترتن دا خودنه کړی ده ان تخیری چې ته جوړوا منل جباری د د غرونو نه بیوتن کورونه ځان له جوړوا و من الشجر او د ونو نه مما یارشون دغه څنګه چې داخله کې وادي ثم کلی من کل ثمرات او بیا خورته د هر قسم میونه ز او دغه میوه خوره او دغه سي د هغې سره د کم ځای کې چې ګلان دي نو هغه خوره پس لکې سبل رب کې ذلله ته روانه شه بیا په لارو د رب ستا باندې ذلله چې اسانې دي تا ته دې ځای کې د ذلل معنا چې اسانې دي تا ته مچۍ چې د خپل ځای نه وځي ډېره لرې لرې لاړه شي د دې نه لار نه ورکېږي دا ته الله ښودلې ده الله تعالی ته دا لار نه ورکوي انسانانو ته الله خودري د لار د قران او د حدیث د دیو نه کیږي دا کله په یو طرف باندې روان دی ومن هاجایر او مچې ته چې الله تعالی کوم لار خودري ده نو غته نه ورکی یخرج من بطونها راوزی د دیو د خېټو نه شرابون د سکلو چیز مختلفون الوانه چې مختلف دي د غیر رنگونه غبین قسمه قسم دي فيه شفاء للناس پغی کې علاج د خلکو لپاره ان فی ذلک لایتن یقینا پدې کې لوی دلیل دی قوم یتفکرون دا قوم لپاره چې سوچ او فکر کوي چې سوچ او فکر کوي نو الله تعالی په دې کې ول ډېر عبرتونه شته درایل لشتره نبی رسول الله ته یو کس راغی په شفاء للناس اذا الله تعالی پیغمبره وې زما یو ورور دی او دغه خېټه خراب ده وې سو کوم نبی علیہ السلام ته غبینه لورکا بیا چې راغې نو د الله تعالی پیغمبر خېټه خ خراب شله نور ولورکا چې بیا راغې وې خ خراب شله نور ولورکا وی خه خراب شوله سړی را نمری نور نبی علیہ السلام ته الله تعالی رښتیا ویل دي خو لیکن ستا د ورور خېټه دروغ وای ستا په یقین وکته صحیح یقین به تو که الله تعالی په دې کې شفا اچولې ده شفا په کې الله تعالی خو دی حدیث ته بخاری کې راځي رسول عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم به ګبین ډیر زیات خو ګبین به د نبی اسلام خوخو په دین نیت باندې چاو خړو چې د نبی اسلام خوخو ثواب ته الله تعالی ورک قاسم خوږی مزه کوي او بیا چې رب کې دغه خوګوالم پیدا کړي چې دا سنت طریقه ده نو ډیره زیاته خبره شوله بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله تعالی په دریو سیدونو کې شفای خو دیره یو په حجامه کې او دویم چې په د ګبین پسکلو کې او دریم په داغ لګولو کې خو لیکن د داغ د لګولو نه زمنه کوم نبی رسول الله داغونه م لګوي بدن باندې داغ لګول دا تعذیب د انسان تم دغه م کوي خدا دو کوي یو حجامه لګول د سنت طریقه ده او دویم جبین سکره د مرض د پاره دا چې وکي نو دا صحیح دی او دغه سید الله تعالی پیغمبر وای علیکم بالشفاءین دوا دو علاج د خپل کیا نو تاسو به کامیاب شئ یو قران کریم العسل والقران یو قران کریم او دویم عسل غبین دا دو علاجونه نن سبا مسلمانانو پریخي مولوی صاحب چې کله چې خستړې شي خستړې شي او لس زره پنځه لس زره روپۍ ته ولګي نو بیا د مولوی صاحب خواله لاړ شي وایي مولوی صاحب دا ماشوم به دم را نه کوي څه چل لپې یاره په دنیا مې وګرځاوه دنیا روپۍ رانه ولګېدلې خو نه ښه کېږي ده که مسلمان اول اول دم وکړه خو چې دم کوي نو بیا اکثر خلک مولوي صاحب ته راوړي وایي زه تاسو نن دم کوي که ښه نه وایي سار به بیا ویسم نو ستا خو د اوس نه نیت دی چې قرآن نه ښه کېږي دا شفا نه ده نو چې دغه نیت دی نه ولې دی بیا ځان کړه ولې چې مولوي صاحب له دې وړی دی ته الله تعالی ته خالص ځان پرې واسه چې الله تعالی ته مې ښه چې الله تعالی دې ښه کوي که نه ښه کوي امیر صاحب محترم به وي د الله تعالی نه دا دوه دعاګانې مې غوښتلي دي یو دعا مې د الله تعالی نه دا غوښتلې ده الله تعالی داسې مرض را باندې مه راوله چې زه هسپتالونو ډاکټرانو ته محتاج شم او محتاج نه که الله تعالی وی دا دعا مې د الله تعالی نه غوښتلې ده مخکې نه ده پخوا نه دا غواړم د الله تعالی نه او دویم دا چې الله تعالی مړ ژوندی مې د کافرو نه بچ که د کافرو په لاس مې ورنه کړي مړ ژوندی په د شهادت نه وروسته هم او په ژوندي نیمه هم الله تعالی دواړه دعاګانې قبول کړلې امیر سي محترم دا او ډیر مرګرو ته ودا ویل په مجلس کې څوک به مریضو دوايانې به ځان راواغستلې نو دغه د انګریز سختونه راواخلې ځان د ګولو ته ویل انګریز سختونه ویل وی د قران سختونه هم چرته ونه خوړل د قران دم هم چرته ونه که خود انګریز سختونه دی په سر دی دل دی بس چیرې دغه راواخله سو ته وی ریلیف ګولې راواخله او خېټه دی خراب ده نو بس دغه راواخله پلیجل راواخله نو دې ته د انګریز سختونه ویل دا د انګریز سختونه دي او د قران کریم دا د الله تعالی طرف نه بده کې شفای خودل شوی دا باید مؤمنان مسلمانان د خپل کی خپل ماشومان دم کی په سورۃ الفاتحه باندې په هغه باندې وبدم کی یو زید خوګ دی د غیر پر تیل دم که په غده باندې ولګو اسی دم کاغذ الله تبارک تعالی بل شفا در کی غبین استعمال کا امیر سے محترم بر غبین د استعمال اهتمام کاو د مر استیار پاره نور مرګرو ته هم د ترغیب ورکاو چې کله ته مشکل لاشي غبین استعمال کئ خو په عقیده باندې استعمال کئ نو الله تبارک تعالی بل شفا شفای کمره در کی امیر سے محترم باندې په یو ځای کې درد راغی د ګردې درد پر راغله نو یو مرګرو ته دا خبره کوله وای دا خلک کوی چې یاره لیزر باندې وه اپریشن یې وکړه وای ما وای چې زه نن د الله تعالی په لیزر باندې وهم چې دا وزي که نه وځي وای وبه مې راواغېستلې کېناستم دوه رکعته مونځ مې وکړه او ښه په اخلاص باندې مې سورت یاسین وایه سورت الفاتحه وای وبه مې وسکلې تش مې تیازې را راغللې او دسمات یې چې ورغه کېناستم دغه تې ووتلې کاڼې تې ووتلې زه د الله په لیزر باندې ولم وای دا څنګه په ما کې ټینګېږي دا نه خو دا عقیده غواړي خلک کوی دم هغه د خوله د مجذوب غواړي دا دمونه دی د قران او حدیث خوله د مجذوب غواړي دا یقین او عقیده غواړي دا چې وکی نو الله تبارک تعالی له شفا درکې په حدیث ته ابن ماجه کې راغلی دی د الله تعالی پیغمبر وایي چې په هر میاش کې چې درې سهره دغه ګبینه وساټه او ګبینه اوس که کم نس کم که ټول عمر نشي استعمالوي ولې په میاشت کې درې ځله خو استعمال شي نو لم یصبه عظیم من البلاء لوی مصیبت به ته نه رسیږي مریستیاګانې دا معنی ده چې ناراضي وي راضي وي الله په د غټو مصايب نه وساتي نو مشکلاتونه مریستیاګانې د غټو مریستیاګان نه الله تعالی وساتي په میاش کې درې دله خدا دومره ګران نه دی بل حدیث کې راضي علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای که څوک غواړي چې زه علاج وکم د خپل ځان علاج وکم نو یو هغه ویل لپل یکتب آیت من کتاب الله تعالی په صحبتین دا الله تبارک تعالی د کتاب نه یو آیات ولیکي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین سورۃ الفاتحه ولیکه په یو کاسه کې ولیکه په یو پاڼه باندې ولیکه او دویم علی رضی الله تعالی عنہ ویله وای بیا ری پاغي کې د ګبین دی راواخلی او د اسمان د اوبه چې دي د باران اوبه په هغې کې د ګبین یو ځای کې او په هغه کاسه کې د هغه ګبین واچوي په هغې کې خو د الله تعالی کتاب لیکلی شوی دی که نه د قرآن کریم آیاتونه پکې لیکلی شوي دي یو پاڼه ده هغه دی په هغې کې خلط کړلی شي ګوته دی پراخ کړلی شي لمده لمده صحیح والا پین چې کومي په هغې باندې لیکلی کېږي په کاسه کې په پلیټ کې دا لیکلی کېږي دغه ولیکه او ګبین سره د د باران اوبه یو ځای که ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې بل ځای کې ویلی دي د اسمان وبو ته الله تعالی ما مبارک ویل دا د برکتونو نه ډکی وبدي دا د خیر وبدي په دې باندې علاج وکړه بس خبر شي بس مونږ او تاسو دا د امیر سي محترم دا خبره ده چې د انګريز سختونو تم کار ویل دي د دنیا روپیم بولګي او بیا خم نشي ثم کلی من کل ثمرات خدا معنی نه ده چې نور علاج صحیح نه ده نور علاج هم استعمالول صحیح دي فقهای کرامو دا غي بالکل وضاحت کړی او دا مسله ما بیګا او کتل خبر تفصیل باندې کتلې ده د علاج خو لیکن که ټول هغه اوس تفصیلات دغه بیانو نو بیا چیرې مشکلات به جوړ شي دا جدا مسله ده ان شاء الله چرته بل وخت کې بیان کو خلنده دا چې د علاج نه انکار کول دا هم نه دي صحیح دغه سي علاج کول د توکل سره منافی هم نه دي او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به علاج نه کاوه خو ته د ځان نه ابوبکر جوړ کا نو بیا ورستو جره دا کو اسی نه چې عقیده دې سپری او علاج نه کې نه کې درې ورځې کې خنه شي درد باندې زیاتیږي مړوي دا څنګه چللی بیا په الله تعالی باندې بدګماني پیدا شي اول ځان ډاکټر لور سره چې د غستنې د کې دارو باندې چې خشي اسی نه په الله تعالی باندې بیا بدګماني کې چیرې د خو خنه کلم او داسې او داسې عقیده ول پیدا ک نو دا غینه ورستو جره بیا خبره کا یخرج من متونها دې دې کې مسله مفسرینو چړلې ده خو وګده چړلې ده چې غبین د مچینا په کم طرف باندې راوځي غبین په کم طرف راوځي دا به خلی پیدا کیږي او کنا د لاندې لار نه پیدا کیږي او څه ضرورت دی دې ته کوم دا مسله زده کو کم ثواب برته میلاو شي او کس دای نه کون کم ګناګار بشو خبر خلاصه ده دا من بوتونها ډیر مفسرین وای چې معلومیږي من بوتونها چې لاندې طرف نه راوځي ځکه بوتون دی کار لاندې طرف ته نږدې دی خو صحیح قول پدې کې داره فیصله کن قول پدې کې داره چې دې کې ګوتې مو بس دې نه قلاریږي او وای دغه دا وکړه ارستا توالیس چې و نو یې دا ویل چې دا زما معلومه ما کدا هر څه دا زما معلومه ما نو دا غبین د مچو د پاره یو کور یو کوډګه جوړ کړل د شیشو نه ډیر شفاف شیشه استعمال کړل پاکه شیشه پای کې استعمال کړي ارستا توالیس او دا وی زب معلومه مو چې دا په کم طرف باندې دینه دا غبین نوزی نو مچو داسې وکړه مچو یې چې نه مې شي معلومولی صحیح ده نو اول چې دی دا مچۍ لاړلې او بار نه خټه راوړله دننه چې دی هغه ټول هغه شیشه یې چې راغه پناه کړله د هغې نه پکې وروسته بیا ګبین ده کوې دې کې بس ګوتې مه وهئ بس دې نه قرارېږئ ارستا تالیس دغه لیکلي دي امام قرطبي رحمتالله علیه دغه واقع لیکلې ده هغه دا کړي دي وایي لتخط وای باطن الزجاجه بتوین اول او ته د دنه طرف نه خټه ورکړه او چې خه اخیره وکړه لوي ولا وکړه دغه نه بعد چیرې بیا غبین دغه ډېر عجیب خبرې کلی کلی دی بهر حال دا وخت چې لګ مختصر دی یو مرګری را سره یو ځکه ملمو ما نو مرګری د مچو کار کړو نو دو درې غنټې تقریبا دی باندې مشغول شو او هغه چې مار دی مکمل سبقونه ویلي دي او ما ته ورې ډېر سیاد دي ډېر خبرې پکې وکړلې نو ډیر عجیبه نظم دی د مچو ډیر عجیبه نظم دی او په هغه الفاظو باندې دغه لیکلي دي هغه مې بیا په کتاب کې مولیدل هغه مرګري چې اکثره ته ویلیو نو هغه مې بیا په کتاب بیا ورته ما یو ځل دغه سیم ویل هغه مرګري ته مال که کله درس د قرآن کریم او دغه آیاتونو ته زه ورسېدم نو مال تاسو به راشئ او دا خبرې به پکې تاسو وکړئ د مچو په باره کې او مرګری اوس نشته دی نو د مچو چیرې ډیر عجیبه نظم دی مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی معارف القرآن کې هغه مې وکتل وای ډیر صدر مملکت دا غي ډیر زیات اوچتی هغه ته سوی باچا یو توي باورا وتوي باچا دی باچا نو هغه مشری چې هغه کم زی ته زیاده ټوله پاغه پس رواني او بیا دومره عجیبه نظم دی سه اخته دنن هغه ګوګي جوړی هغه کم کورونه چری ساغه جوړی څه داسې کوي دننه وایي په دریو هفتو کې د شپږو زرو نه واخله تر د دولس زرو پورې دا بچی راوړي ډېر عجیبه نظم دی بیا چې کله دا ګوګۍ جوړی نو بعض یې مقرر کړي دې لپاره چې بار پیره کوي هغه کور چې کوم یې هغه کم ځای کې چی نو بار ته څه ولاړی پیره کوي بیا دا پیرداران دو قسمه یو پیرداران داسي چې لکه دشمنان رانشي دند خپل خپل بادشاه ساتي کنه او خپل کور ساتي او دویم پیرداران په دې کې هغه چې دا کم مچۍ د د دننه نه بهر ته وتی د خپل مرګرو تلاشي کوي چې واپس کله راځي نو دومره پورې لیکلي دي چې کله راشي او کم یو مچۍ په ګندګۍ باندې کې نستلی نو هغه ټوله پر جمع کیږي وجنی هغه هغه پرېږدي نه او کله چې دې دا دغه خلک راوباسي ډیر په ګدند وجل شوی کومه مچۍ چې پکې اختلاف پیدا کوي هغه موجني ټولې په راجمع کیږي بادشاه ته حکم کوي چې دا مړه کوي دغه وای دا قتل کړي مړه کی دا نه پریږدي ډیر عجیبه عجیبه او نظم ډیر زیات عجیبه دی بادشاه چې کم طرف ته ځي نو هم حق شند کی که بادشاه یو طرف ته نه دی تللی نو دا مچۍ که هر څه نو دا زی او بس واپس حق په خپل بادشاه باندې د پاسه کینی راځي هغه خپل بادشاه هم ساتي او دغه خبره مني او کورم بیا ډیر په ډیر عجیبه طریقه باندې خپل کورم بیا ډیر عجیبه جوړی څومره چتونه یې پاږي کی او ډیر عجیبه عجیبه کمرې پای کې تیاری کړی او بیا خپل ما خرجه چې هغه څنګه محفوظ کړی ډیر په عجیبه طریقه باندې ثم کلی من کل ثمرات واوحى ربك الى النخل او خودنه کړی د رب ستا د ګوین مچی تانی تخیزی من الجبال چې جوړاوه تر غرونه نه بویوتن کورونه او من الشجر او د ونه نه او مما یعرشون او دا غنه چې د خلک عبادت د کورونو کې ځان د کور جوړاوه ثم کلی من کل ثمرات یو طرف ته مچ دی ګوره مچ د خلکو څومره بدی شي دیو جنا یو روایت کې مولیدل والله اعلم د سند پته راته نشته وای ټول مچان و غیره چې دا په وای دا به جهنم ته زیور ته وځي خو لیکنه دا عذاب دی کنه په الله تعالی کو غواړي په جهنم کې جهنميانو له پدې عذاب امر کول شي چې مچان زر مچان چې بچا باندې راجم شي په دې پوزه کې ورننه وځي نو یو مچي یو مچ درې ورځې شوګیره کړي او یو مچ ته تی په پوزه کې ورننه وځي کله په غوږ کې کړي په سترګو باندې کین نو بیا خوب نه ورځي کنه نو الله تعالی په دې باندې قدرت لري چې جهنم کې مچان پیدا کړي او جهنميان له پدغه باندې سزا ورکړي او دا هم ښه سزا ده غټه سزا ده ډیره غټه سزا ده خو لیکن د غبین مچي هغه بنه زیوته الله تعالی ډیر عجیب شی پیدا کړی دی ډیر عجیب دی ثم کلی من کل ثمرات او بیا خوره تر هر قسم میوه د ګلانو نه فصل کی نو روان شه ته پلارو درف پلوانی زلله اسانی دیتا ته معلومی نه طبیع یخرج من بطون هراوزی د غیر خېټو نه شرابون د شرابون کې مفسرین یو نقطه ویل لغر ته مې مخې ته زو شرابون کې مفسرینو دا نکته ویلې ده چې ګبین په طریقې د مشروب سره استعمالول پیدمن زیات دي ګبین په طریقې د مشروب سره استعمالول دا زیات پیدمن دي مشروب چې شربت ته جوړ کینې په وبو کې خلط کی. بیا چې د ګبین دا د دا پدې کې صفت دا دا ګرم هم دی حار هم دی او دا بارد هم دی اسی استعمالول یا د شربت کې استعمالول په چی کې استعمالول په پيو کې استعمالول خو دې دې کې علماو دغه مسله لیکلې ده او محترم دغه واوري بعضی خلکو د علما کرامو چې د پیه شفاء للناس دا بالکل مطلقاً د هر مرض د پاره چې علاج خودلې دي وای دا صحیح دی دا په مطلق دغه څه ذکر کړی دی خو نه بعض علما بیا دې تخصیص کړی دی ځکه د هر مزاج والو د پاره د هر انسان مزاج بدل دی نو اوس که د چا مزاج چې هغه حاری او تو د ګبین په طریقه باندې استعمال کې چې د حاری ګرمی ده نو هغه خو بیا د ښه خراب کوي دی باندې نو دیو جنا علماء لیکلي دي د هر سر لپاره چې استعمالین باید د دې ماهرینو ته رجوع کړل شي او دغه معلومات شي او حکیمان چې مختلفو دوايانو کې دغه استعمالي دغه نه سړی معلوماتو کی ان په ذالک یقینا پر اکلایت لقوم یتفکرون لوی دلیل دی قوم د پاره چې سوچ او فکر کوي چې سوچ سوچ او فکر کوي نو په دې کې لوی دلیل دی ولا والله خلقکم ثم یتوفاکم دا بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې الله تعالی ته څنګه پیدا کړی نو ته د سشي نه پیدا شوی بیا پیدا شي ماشومې بیا چیرې غټ شي بیا ځواني ته ورسیږي او بیا دومره بوډا شي چې په خو بد باندې نه پويږي وای نظر می کار نه کوي وای دماغ می کار نه کوي اوس یې دی وای وای فکر می دسه ګډوډ شوی دا ارزل العمر دی ته وګوره دې حالاتو ته والله خلقکم الله تعالی پیدا کړی تاسو مې توفاکم بیا مړ کړی تاسو ومنکم من يرد الى ارذل العمر او باز تاسو نه داسې دي چې هغه ورسول شي يرد ورسول شي الى ارذل العمر هغه ناکار عمر ته حدیث کې ردینه پنای غوښتل شوی دی صحیح حدیث دی اعوذ بک من الحرم او ارد الى ارذل العمر د الله تعالی پیغمبر وي دین او پناهي غواړي الله ما داسې عمر ته مه بوزه چې بیا د په خو بده باندې نه پوهېږم چې ډېر خلک داسې دي لکه لا یعلم بعد علم شیئا عاقبت داشي چې چا عمر دومره زیات شي نو عاقبت یې داشي چې نه پوهېږي او وروسته د علم نه شین په هیڅ چیز باندې په خبرو اترو په هیڅ باندې نه پوهېږي دماغ یې خراب شي مونځ نشي کولی او خپل چې او دسمات یې ته نشي وړلی ډېر زیات بیکاره شي د الله تعالی پیغمبر پناهي غوښتلې ده الله تعالی موږ داسې عمر نه بچو ساته او بعضی مفسرینو او دغه لیکلي دي علما کرام وای په مؤمن باندې دا حال الله تعالی نه راولي چې داسې کی لکی لا یعلم بعد علم شی عقل کار نه کی بیا ان الله علیم یقینا الله تعالی پوره په هر څه باندې قدیر قدرت والا دی الله تعالی په هر څه باندې پویږي او قدرت د الله تعالی بالکل پوره دی بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې والله فضل بعضکم او الله تعالی غورواله درکړی دی بعض کوم بعض تاسو نه علا بعض ان په دې نور باندې پر رزق په پر رزق پر رزق کې په خوراک کې فمن الذين فضلوا برزق براد دي رزقهم على ما ملكت ايمانهم ترجمه ته وکړی نو مثال به طبيخي آسان شي د آیات او که په ترجمه باندې ځان پوی نه کا نو بیا د آیات د مشکلاتو نه ده الله تعالی غزاد دې چې غلاواله ورکړي دې بعضی در په بعضی نور باندې په رزق په خوراک کې فمن لذین نو هغه نو ندی هغه کسان فضلو چې ورکړل شوی دی په مال ورکولو کې براد دی رزقهم ورکون کې خپل مال چاته ندی ورکون کی علامه ملکت ایمانهم هغه چاته چې مالکان دی خیلاسونه دی وینځي غلامانو ته دا خپل مال چاله چې الله تعالی ډیر مال ورکړی دی او دا غوین دي غلامان دي نو دا خپل مال ډیر نه ورکې مرایانو ته ولی په هم پی سوا چې دا غي سر برابر شي په هم چې شي دا غوین دي او غلامان پیه په دغه مال کې سوا برابر د سره په اختیار کې برابر شي نو اف بنعمت الله یجحدون نو آیا د نعمت د الله تعالی نه دی انکار کوي سمانه د دې آیت مطلب څه شو حاصل د آیات دا دی چې الله تعالی دا نظام چلی په دې طریقه باندې چې په دې نظام کې الله تعالی چلی په طریقې له تفاوت سره څوک غریب دی څوک مالدار دی نو څوک آزاد دی څوک غلام دی نو څوک مزدورکار دی نو څوک چې دغه دی دغه چاله چې مزدوري کېدلی شي د الله تعالی په دې کې حکمت سره دې ځکه الله تعالی وایي لکه څرنګه چې هیڅ یو مالک دا نه غواړي چې خپل مملوک له دومره مال ورکړي چې ځان سره شریک کې په اختیار کې په اختیار کې ځان سره نه شریک کوي دومره برخه ولا نه ورکوي دومره مخه ولا نه ورکوي نو ای مشرکانو تاسو سرنګي هغه مخلوق د الله تعالی چې هغه مملوک دي د الله تعالی ملائک دي انبیاء علیه صلوات و سلام دي اولیاء دي هغه ته دومره اختیار څنګه تاسو ورکول شي او تاسو وایي چې الله تعالی دی ول اختیارات ورکړي دي چې الله تعالی سره برابر دي دا خو د دنیا یو قانون هم نه رچی یو سړی دی هغه خپل مرعی له خپل غلام له او خپل مملوک له دومره مال ورکړي چې په اختیاراتو کې رضان سره شریک کړي نو بیا ملک الاملاک چې د ټولو بادشاهانو بادشاه دی هغه څنګه داسې کوي چې خپل مخلوق کې انبیاء علیه السلام لا یا ملائکه له او یا اولیاء له دومره اختیار ورکړي چې رضان سره برابر کړي دا خو د مشرکانو عقیده وکړه دې ته شرک عطوایی وای شرک عطوایی معنی دا چې دل الله تعالی په دا مهرباني کړل الله تعالی ول دا اختیار ور کړی دی دا خزانو اختیار مند دی او در پلانی دی در پلانی دی والله فضله الله تعالی غورواله درکړی باز سره باز ان په نور باندې په رزق په خوراک کې فمل الذین نو نه دي هغه کسان فضلو چې غلواله ورکړل شوی د هغې لره په مال ورکولو کې نه دي څه براد د رزقهم ورکوونکي د خپل مال علا مملکت ایمانو خپلو ویندو غلامانو ته په هم پهې سوه ولې دا ډېر مال نه ورکوي خپلو غلامانو ویندو ته چې هغه برابر شي دیو سره نو دا مخلوق د الله تعالی مملوک دی او دا د الله تعالی د غلامانو د مرایانو په شکل باندې مملوکان دي ده نو دې له الله تعالی دومره اختیارات ورکړي چې ځان سره به شریک کړي نو آیا تاسو په نعمت د الله تعالی باندې انکار کوئ اف بنعمت الله یجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا بل دلیل عقلی نعمت د ازواج او د سره اولاد بیبیان د الله تعالی نعمت دی اولاد د الله تعالی نعمت دی دا الله تعالی درکړي نو د دې نعمت شکریا ده کې الله تعالی یې کیو منی والله جعل لكم الله تعالی پیدا کړی تاسو لپاره من انفسکم تاسو ر جنس نه ازواجن بیبیانې د آیات دلیل لري په دې باندې چې انسان د پیریانو سره واده نشي کولای من انفسکم تاسو ر جنس نه دي نو جنس د انسان انسان دی کنه نارینه انسان دی نو زنانه خزه به هم انساني نو پیری نشي کېدای دا اوس پیریان پیریان دي بعض قول د جواز کړی دی خو لیکن صحیح قول دغه نه دی وجعل لكم من ازواجكم او پیدا کړی دی الله تعالی ستاسو لپاره من ازواجکم ستاسو له بیبیانو نه بنی نظامن وحفدا او نوسی الله تعالی بیا ستاسو لپاره ستاسو د ستاسو له بیبیانو نه اولاد پیدا کړی دی زامن او نوسی د پیدا کړی دی نو اولاد زامن یا لونه دام نعمت دی او دغسې نوسیم دام نعمت دی دا د الله تعالی نعمت دی ورزقکم من الطیبات او خوراک کې درکړی تاسو سره پاکو چیزونو نه حفده یو من معنا علماو ذکر کړی د نوسی دویم قول لم بصیرین داره چې الخدم مراد درې نه چې خدمت ګاران کې مراد الله تعالی د غزاد الله د لبیبی پیدا کړل ستاره جنس نه تاسو سره واده وکړی یو زنانه سره الله د لبیا اولاد درکه نو لوی خانه ده بس د قیامت پورې دا سلسله دغه روانه ده دا روانه ده روانه ده روانه ده وجعل لكم من ازواجكم او پیدا کړی دی الله تعالی تاسو لپاره در کړی دی الله تعالی تاسو لپاره من ازواجکم تاسو به میانو نه بنین زامن او حفده او نوسی د دې لپاره دا وعده ده چې د نبی له صلوات والسلام امت زیات شي نسل زیات شي دا د دې لپاره ده بیګا یو مولوی سیب لګیاو په په یو زین نشریات او مسائل ویل ډیره غلطه مسله بیان کړه نه پویږی نو مو وای مسلې کنه مې وایي چې نه پوهېږئ پې نو مې وایي بیا دا ویم زه چې په کوم مسله باندې نه پوهېږم زه هغه نه ویم خلکو ته زه پې نه پوهېږم بس په هغې باندې ډېره غلطه مسله بیان کړله وای زر زر بچی ما راوړی وای دا چا ویری دی وای دا څوک چې وای نو دا یو کېدې شي یو حکومتي او دولتي دغه به مولا به چرته دا مسلې بیانولې ډېری خطا مسلې بیان کړلې ډېری غلطې مسلې بیان کړلې ما وخت په وخت باندې دغه مسایل اوریدلې دي نو ډېر مسایل پکې خطا دي غلط دي پکې مسایل دا مسله بیان کړه چې وای وای دا څه دغه خونه ده وای دا څه غواګړه بیزه خونه ده چې یو د کال په اول کې راوړه یو د کال په اخر کې راوړه ډېرې دغه خبرې کولې پالتو خبرې کولې لګیاو نه انی مکاسر بكم الامم او دغه وی وی وقفه پکار ده وی وی خالص خو یو دوم نری پکار خو دې سره چې لږ گزاره وشي وی درې څلور کال دی وقفه وشي بیا دی وشي درې څلور کال دا د کم زینه دی ویل ده غلط دی ویلله او بیا دلیل ذکر کا ذالک ادنا الله تعالی دغه آیات نه ذالک ادنا الله تعالی و الا فواحدتن که تاسو انصاف د ډیرو زنانو سره نشي کولای د وی سره نکاح وکړي دا نږدې د نږدې د دې ته چې الله تعالی کولمه هم زیاته نشي ځکه چې د څلورو یا د دریو زنانو نه چې بچی پیدا کیږي خو کولمه زیاتیږي کنه نو الله تعالی دا یو قول شته دا ځکه چې تفسیرونه لیکلي خو سترګې لګي غړوه فإني مکاثر بكم الأمم بیا څه معنی کې نو دا ډېر عجیبه خبرې دي وجعل وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظا او دا خو د کافرو دغه دادی د کافرو خبرې دادی داغي تعلیمات دادی بچي دوه اچي پاکستان کې په هر ځای کې دلی کله شوی بس دو بچي وي پوره دي نو یو داسې شي چې هغه یو ته مړ شي بس یو ته پاتې شي اغبل چې تلې مزدورې لږ دا یوازې ناسی بیا بچي بیس هی بیس هی اچي د نبی رسول الله صلوات والسلام یو زنانه ته دعا کړې و چې الله دې الله اولاد زیات درکړي شپېته بچي ول الله ورکړل د یوې زنانه نه شپېته اولاد پیدا کېدل دسی سوال وکړه الله تعالی مال خ ډیر اولاد راکړه سو مجاهدین شي څو ولار شي عالمان بشي څو په مدریم کیا سبب کې یو سکه سو په کې بل سکه دغه سي کول پکار دي وجعل لكم من ازواجكم پیدا کړی دی الله تعالی تاسو لپاره د بیبیانو تاسو نه بنین او حفظه بنین زامن او حفظه او نوسی ورزقکم من الطیبات او خوراک خوراک درکړی دی الله تعالی تاسو ته من الطیبات د پاکو چیزونو نه افبیل باطل یؤمنون نو آیدا په باطل باندې ایمان راوړي و بنعمت الله هم یکفرون او په نعمت او د نعمت د الله تعالی نه دی انکار کوي افبیل باطل د دین مراد سره عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی افبیل باطل یا بیل اسنام هغه به بوتان عبادت کو د غیر الله یؤمنون پاغي باندې یقین کوي و بنعمت الله هم یکفرون د نعمت نه مراد سره الاسلام عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی افبیل باطل یا بیل اسنام و بنعمت الله ای بالاسلام د اسلام نه انکار کوي او باطل دی ومني علامه بیزاوی رحمت الله علیه ډیره بهترینه معنی کړې ده الله دې جزای خیر ورکړي نو هغه داسې معنا کړې ده و بنعمت الله هم یکفرون د الله تعالی د نعمتونو نه دیو انکار کوي یو معنا مې ته وکړه د نعمت نه مراد دین اسلام مراد دی دا خلق د هغې د دین اسلام نه انکار کوي د توحید د الله تعالی نه انکار کوي او دیو په اصنامو په طاغوتیانو باندې او دغسې په د معبود من دون الله د غي عبادت کوي د پیرانو د دې عبادت کوي دوی معنا علامه بیزاوی رحمت الله علیه ذکر کړی د اشاره یو تکړه ده و بنعمت الله هم یکفرون حيث اضاف نعمه الى الاصنام د دین مراد عام نعمتونه تی مراد دی واګړي بزیری پسل له داتی مراد دی دغه اولاد دی داتی مراد دی خو لیکن و بنعمت الله هم یکفرون حيث اضاف نعمه الى الاصنام الله تعالی په نعمتونه کړی دي او داغي نسبت کوي بوتانو ته او داغي نسبت غیر الله ته کوي نو دا د الله تعالی د نعمت ناشکری دی وکړه انکار دی ته وک نعمت د باندې الله تعالی کړی دی او نسبت ته بل چاته کوي حيث اضاف نعمه الى الاصنام غیر الله ته دې نسبت مکه او در باندې الله تعالی د مهرباني کړی و یعبدون من دون الله زجر په شرک په عبادت باندې او په شرک په تصرف باندې او دا اصل کې او دا تفسیر در دې مخکې آیات د پاره افبیل باطل یؤمنون نو آیا دیو په باطل باندې ایمان لري ا باطل باندې ایمان لرل څنګه دي دا آیت دغه تفسیر شو و یعبدون من دون الله او دیو بندگی کوي سوا د الله تعالی نه مال املک لهم هغه چې مالکان نری دیو د پاره رزق اند روزي ورکول من سماوات د اسمان نه د اسمان نه روزي څنګه ده باران ورول ته چې رچا بندگی کینو دار باندې باران نشي وراولې ول ارض یو د زمکه نه د زمکه نه دله شینکی بوټي وغیره لنی شي را را را راوچتولی شین د هیڅ شي ولا استطيعون او نی وس لري نه یې لره کولی شي او نه یې وس تری دی فلا تضربوا لله الامثال رد دی په مشرکانو باندې د الله تعالی لپاره غلط مثالونه مه بیانوئ مخکې په خلاصه کې ویلو دا مثال بیانولو څه معنی ده د الله تعالی تشبیه د مخلوق سره مور کوي دغه به دا خبره کوله مشرکانو وی مونږ چې د الله دی دا لاندې نیکان بندگان چې مونږ الله تعالی لپاره نیولې دي سپاره شیان نو دا د الله تعالی تشبیه به ورکوله د دنیا د بادشاهانو سره وې د دنیا بادشاهی نو هغه ته وته واسطه ګوري ته وته ورسې ځان د دنیا بادشاه ته څوک بغیر د واسطو نه نشي ورسېدلې نو دغه سي الله تعالی ته واسطه غواړي نو مونږ دی بابا ته وای هغه الله تعالی ته وای مونږ عیسی علی السلام ته وای عزیر علی السلام ته وای مونږ پلانی پلانی ته وای او دا بیا الله تعالی ته ورپیش کی دا خبره کوي نو الله تعالی وایي ته د الله تعالی تشبیه تر مخلوق سره ورکې ته دا ته څنګه عجیبه انسان خبر باندې ان شاء الله پوه شوی فلا تضرب لله لله الامثال مو بیانوي د الله تعالی لپاره مثالونه چې د چې د الله تشبیه د تشبیه د مخلوق سره ورکوي چې مخلوق کې بادشاہي هغه ته رسیدل کیږي نو په سفارش سره کیږي واسطه وته ګوري نو الله ته پاره هم دغه سره نه نه داسې نش کېدل ولی ځکه الله تعالی په هر څه باندې پویږي وان تم لا تعالی مون تاسو نه پویږئ الله پویږي په هر څه باندې او تاسو چیرې نه پویږئ ضرب الله مثلا عبدا مملوکا بیان کړی الله تعالی مثال دا غبنده مړی لا یقدر علی شین چې هغه وس او قدرت نه لري په هیڅ چیز باندې ومر رزقناه او هغه څوک چې رزق ورکړی دی مونږ هغه ته امین نه خپل طرف نه رزقا حسنا رزق ښایسته په هو ينفق منه او خرج کوي د هغې نه سرا و جهرا ښکاره او په پټه باندې هل یستوون آیا دا دواړه برابر کېدلی شي په دې آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی مثال لپاره د رد د هغه چا چې مخلوق د الله تعالی سره برابر ګڼي نو په دې آیات کې الله تعالی په هغې باندې رد کوي حاصل د مثال داسې دی لکه یو مرایه دی چې هغه په هیڅ څه باندې وس نه رسیږي قدرت او تصرف په وس یې نشته دی د د مولا او د مالک د اجازت نه بغیر هیڅ قسم تصرف نشي کولای یو طرف ته دا انسان دی مملوک دی غلام دی مرایه دی دا غي سره مال نشته ری اختیارات نشته ری هیڅ قسم تصرف او قدرت نه لري ها سچ کوي نو هغه د مالک د اجازت معنی کوي د اجازت د بغیر هغه نشي کوله دویم طرف ته هغه انسان دی چې هغه اغله حلال پراخه مال ورکړل شوی دی هغه په خپل اختیار باندې دغه مال خرج کوي نو دا دوه بالکل برابر نه دي دا مالک او مملوک بالکل برابر نه دي نو دغه سي اے مشرکانو الله تبارک تعالی مالک دی الله تعالی متصرف دی د الله تعالی سره د هر څه خزانه شته دی اختیارات دغه سره دی نو تاسو هغه مملوک خلق چې د هغې سره هیڅ قسم اختیار نشته دی که هغه ملایک دي انسانان دي که پیریان دي اولیا دي انبیا علیه صلات وسلام دي نو د دیو مثال د مملوکینو دی دا چې دا څه کوي نو دا په اجازت د الله تعالی باندې کوي که الله وغواړي نو د چا دا جواب حرکت ونه کړي او که الله تبارک تعالی د چاره پاره غوړي د سترګې وړاندې کی دا به حرکت ونه کی د سترګې ولې کولاو پاتې شي یو رب بوله ول ورنه کی دا خو مملوک دی الله تعالی مالک دی نو تاسو خپل وایي چې یو طرف ته غلام دی بل طرف ته مالک دی د مالک سره ډیر مال دی هر قسم تصرف په خپل مال کې کولای شي نو هغه او دا غلام چیرې برابر نه دي نو الله تعالی مالک دی هغه هر قسم اختیارمند دی او دغه سي الله تعالی متصرف دی قدرت والا دی نو تاسو سره مملوکان څنګه شریک کوي نو ترجمه ته بیا وکړي ضرب الله مثلا بیان کړ دی الله تعالی یو مثال عبد مملوکن د یو بنده چې مرایه دی لا یقدر علی شین هغه قدرت او وس نه لري په هیڅ چیز باندې د د مالک د اجازه نه بغیر هیڅ نشي کولای و مر رزقناه او بل هغه څوک دی چې رزق ورکړی موږ هغه ته من خپل طرف نه رزق حسنه رزق خیسته پراخه دی او دغه په هو یون په کومنه سر و جهره په هر ټیم کې کله چې وغواړي د شپې او د ورځې هر چاله چې ورکین ورکول شي بالکل قدرت یې رسوک ته پوس نشي کولای ځکه دا مال دغه قدرت دغه نو هل یستون دوه برابر کېدل شي معنا څه ده دې ته وایي استفهام انکاري نه نشي برابر کېدلی نو الله تعالی وایي زه چې دی مالک الملک یم زه د ټولو بادشاهانو بادشاه یم زما دپاره تصرف او قدرت کامله شته اختیار را سره د هر څه شته دا نور خو زما مملوکان دي الحمدلله ټول صفاتونه د اولوهیت ثابت دي الله تعالی لپاره بل اکثرهم لا علمون بلکې زیات د خلکو نه علم نه لري زیات د خلکو نه پوهیږي او ضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم دا الله تعالی ذکر کوي بل مثال او د پاره د رد مشرکانو او ضرب الله اول هغه ته وکې دی ترجمه ته بیا ته مثال ویم ان شاء الله آسان نه پویږي پی او ضرب الله مثلا او بیان کړی دی الله تعالی مثلا مثال رجلین د دوه سړو احدهما چې یو پاره کې اب کمو چاړاوي لا یقدر علی شیء قدرت نه لري په هیڅ چیز باندې وس نه لري په هیڅ چیز باندې وهو کل علی مولاه او هغه بوج په خپل مالک باندې یو یو انسان دی چې هغه بالکل بیکاره دی ضعیف دی چاړه هم دی خبرې هم نشي کولی هغه په هر څه کې محتاج دی چا ته خپل مالک ته هغه محتاج دی خپل مالک ته هغه محتاج دی په او دسماتي کې په تللو کې په ګرځېدلو کې په پاسېدلو کې په خوراک کې په هر څه کې هغه بل ته محتاج دی اینما یوجه ولایات بخیر کم طرف ته چې هغه توجه کینو خیر نشي راوړلی ځکه په خپل چاړه هم دی وسه بالکل نشته کم طرف ته چلاړ شي نو خیر نه راوړي لکه څه شی پیدا را نشي راوړلې نو هل یستوی هوا آی برابر دی دغه سړی او بل طرف ته مې یامر بالعدل بل هغه کس دی چې هغه په انصاف باندې حکم کوي هغه بالکل قدرت والا دی په انصاف باندې فیصله کوي اختیارات لري دا دوه برابر کېدل شي کنه نو نه برابر دوه سره تفصیل څنګه حاصل داره چې انسان د چاړه د خبرې نشي کوله هیڅ وس او قدرت یې نشتره داغه په لاس کې هیڅ قسم اختیارات نشتره او دا بوج دی په خپل مالک باندې مالک یې کم طرف ته نقل کین وړقې رړقې پاسې او کینه نو دغه سي د د سمبالښت ټول په مولا باندې بوج دی که څه غواړي نو هم داغه نه غواړي کپړې غواړي خوراک غواړي هر څه چې غواړي هغه ته پکې محتاج دی او بل طرف ته انسان دی چې هغه امر کوي په حکم کوي په عدل او په انصاف باندې بالکل قدرت شته دی په لاره باندې بالکل تللی شي نو دغه سي یو معبود باطل دی او بل معبود برحق دی الله تبارک تعالی دی نو دا معبود باطله داغه لاس او خپې دي ته چې د چا عبادت کې هغه لاس او خپې هغه نشي کارولی په غسل کې او په کفن کې ملته محتاج دی په غسل او په کفن کې ملته محتاج دی دومره دی کله چې څوک مړ شي نو خلک ته خلک وای کنه وای کپړې ورنه واسم نو په ژوندې نه باندې نه په مړې نه خو ته بیا واسي کنه کپړې ته واسي دومره زیات عاجز دی هغه خو ځان له غسل بیا نشي ورکولی دومره زیات محتاج دی نو کته دا غینه سغواړي نو داغه سره خو څه شته نه پلاس کې هغه خو ځان له په بل چا باندې بوج دی هغه الله تعالی ته محتاج دی او بل طرف ته معبود برحق دی الله تبارک تعالی چې امر کوي په انصاف باندې قادر دی پوره نظام چلون کې عالم دی په هر څه باندې زادونه برابر کېدل شي تاسو انصاف وکړئ دا برابر نشي کېدلی الله تعالی وایي ضرب الله مثلا بیان کړی الله تعالی مثال رجلین دو سړو احدهما یو دغه نه اب کوم چاړه دی لا یقدر علی شین قدرت نه لري هغه په هیڅ چیز باندې وهو کل علی مولاه او دا بوج په خپل مالک باندې اينما یوجهه کم طرف ته چې دا توجه کې لاړ شي لا یاتی به خیر نو خیر نه چرول هل یستوی هو نو آیا برابر دی دا کس و مجا مر بالعدل اول طرف ته څوک دی چې حکم کوي په انصاف باندې په عدل باندې قدرت والا دی اختیارمند دی حکم خو هغه څوک چې دغه سره اختیارات یې کړ اختیارات ته مراد دي او هو علی صراط مستقیم او په لار برابر باندې نو معنا دا شریک دا دوه برابر نشي کېدلی نو معبود برحق او معبود باطل دا دوانه برابر نشي کېدلی